آیا تاسو ته دغه خوري دونکي آفت خبر رسیدلی دی وجوه يومئذ خاشعه ځینې مخونه به په هغه ورځ ترېدلي وي عاملة ناصبة سخت زیار ایستونکي ترکیدونکي به وي ځنی مخونه به هغه ورځ کې رازوي لسعيها راضيه په خپل کړنو به خوشاله دي في جنة عالية فالوال مقام جنت کې به وي لا تسمع فيها لاغية هیڅ با بیزه خبره به هلته وانه وري وإلى السماء كيف رفعت آسمان ته نګوري چې څنګه اوچت کړای شوی دی وإلى الجبال كيف نصبت غرونو ته نګوري چې څنګه خخ درول شوی دی وإلى الأرض كيف سطحت او زمکه ته نه ګوري چې څنګه وړول شوې ده فذكر إنما أنت مذكر خانو اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم نصیحت کوه تیوازی نصیحت کوونکی د دې خلکو راګرځېدل هم دا زموږ لوري ته دي ثم إن علينا حسابهم بیا دا غو حساب هم دا زموږ کار دی